پنځه خبرې وي په اول باب کې د زینا دیم باب دی د دې اولنی حصے دا تر یو کم سلوی اختمایات پورې په دې کې هم پنځه خبرې پنځه بحثونه اول توحید او په توحید باندې بیا پنځه دلایل او بیا په سمرا اغه الله دې چې د اسمان نه درله اوپر وروي اغه الله دې چې په دې ستاسو د پاره آمدن نه رو بسي د بیا نتیجه فلا تجعلوا لله اندادا الله سره مثال باندې ګرځي الله سره شریک باندې ګرځي او تاسو خپوي گئے دا اولنې خبره دیمه خبره تحدی انسان عجز کول اور نه ویریږي تخفیف او بشارت بشارت الله ذکر کوي وبشر الذين امنوا سلورم دفع دی وهم چې الله دا واړه واړه مثالونه قران کې وره بیانې ان الله لا یستحی سرا او پنځم نعم اربعه کیف تکفرون بالله وکنتم دا څلور خبره دا پنځه خبرې د دې باب وي یا ایها الناس عبدو یا ایها الناس عبدو ګور توحید سره د درایل او سره د سمرینا یو دعوی د دعوی مثال د تخم ده یو پاره دلایلی د دلایلو مثال د سانګو ده ایو سمرای سمرا غمیوه ده ونه دی اول نال کړه تو خم دی واچاو بیا الله در لسانګي درکړي یو وخت دا سراغه چې ماشاءالله میوي پخې شوي اوس به ته میوي خوري یا ایه الناس عبدو مخکې دا درې وډلو بیان وشو نور پسې د توحید مسله راوړم نو سبا غضب ولای چې کلک ستا منکر ستا مخالف سمو زب زب خلق کله به منو او کله به نه منو نو ځکه ورپسې د توحید مسله راوړه ادا سے خبره تسهیل لعلوم التنزیل هم کړي محاسن التاویل هم کړي یا ایها الناس اعبدوا دا خطاب قران کې یا ایه الناس سعبدو یا ایه الناس یا ایه الناس یا ایه الناس اتلس کرت قران کې راغلي او د دې وجنه پته ولګی دا چې خطاب د نبی عام دی مراد ته ټول مکلفین دي که مؤمنان او که کافران دي اے د تمام دنیا خلکو زکه موږ دا چې ترجمه کوي اے د تمام دنیا خلکو اعبدو ربکم نو که خطاب مومنانو تشینو من بداشی شی اعبدو ایمان والا عبادت وکئ نو مسلمان خو عبادت کوي سمانه شو مانا په عبادت د کلک شاه د نوح علیه السلام والونه هم تاسو کا دغه د امت نه چې هغه د الله سره بل سو غاڼه وکنا هغه د الله د بندګۍ قائل وکنا نورور بندګۍ بشک قائل خویل چې واځي به الله لره نه بلکې د الله سره نیازولي بام په بندګۍ کې شاملي چې هغه د لات او د منات او د عزا او د حبل په شکل کې هغه د ود او د یغوس او د یعوق او د نصر په شکل کې هغه هم د الله سره دی دا د الله نیاز ولې دی موږ د دیو بندګي چې کو دا به خوشاله ای الله به خوشاله ای وګوره قصیده نونیات 13 صفحه کې نو اصل توحید وحدو ربکم دی اصل د توحید دا دی چې د زړه نه دا منل چې الله واحد لا شریک دی د زړګی نه دا منل نه دا چې واځه په جواب وي چې الله واحد لا شریک دی په زړګی کې دی بل څه شی دی مفتی شفیع رحم الله یو خپل خبره کړي مگر یہ ظاہر ہے کہ توحید محض زبانی اقرار اس کے لیے کافی نہیں صرف د جب اقرار د توحید د پارا کافی نه ده بلکې سچے دل سے اس کا یقین کے ساتھ استحضار ضروری ہے بلکې پرشتین یقین سره با دړنه دامنې چې الله واحد ده نو خالق یوازې الله دی والذین دابل دلیل آکسانه پیدا کړی چې تاسو نه مخ کړي لعلکم من استاسو مشرانه پیدا کړی لعلکم تتقون د لپاره چې تاسو بچ شئ په عبادت باندې د اورا خو یو سوال راځي چې لعل خود تر لعل خو یو شکی خبره ده او نجات په توحید خو یقیني ده نو ته د توقع الفاظ څنګه استعمالې چې لعل مړ شاید چې الله تعالی بچ کی ورکه شاید مو یقیني الله وتا بچ کی نو تر ته مرګریا خپکیږه ما خو لسان العرب لګوګورا هغه ان لعل فی القرآن الذي اغا الله جعل لكم الارض فراشا چې زمکه یې درله فرش ګرځولې دا دریم دلیل دی ا دې ته شکلی دلیل وایي دا کته دلیل زمکه یې درله فرش کړي زمکه ته زمکه ولې وایي ارض ته ارض ولې وایي لسعاتها دا فراخه ده کله چل ته ورسېدو نو هر څو ور سره ختم شو امام بخاری رحمت الله علیه هریان شو یو ورځ تیر شو سی بیا نه موندو بل ورځ تیر شو سی بیا مونږ موندو مرګری ګوري د دد رنگ زیړیږي خو سوای نه چاته چې مال سره کا مخلوق تلاس غړول مخلوق نتما دا گدائی دا دا د ګنګې ټوکرې دا شیخ د شاپور بویل الله دې دغه په قبر اربع رحمتونه وره ولته د مخلوق نه دا د ګنګې ټوکرې دا او تمه د خالق نه دا د عزت تاج دی الله دې دا د عزت تاج زموږ نصیب کړي ابا یو پر قصه ویلا وزه ورځ یا خلک عمره حج ل روانو پلانی داخله وکړه پلانی ما جړل پر الله ته می جړل پټ چغې مې والې چې الله ما ولې نه بوزي به زما مور په ما باندې خبر شو مور خوسیم د سي مورینو ما ته چې ته ولې بچیا جاړې به ما هغه ته محل نه وایا هغه ډېر زیات اصرار وکړ چې بچیا زه خپکیږم ستانه ته ولې جاړې به ما ورته چې ابای په بیت الله پسې خپایم زه واړم چې زه حج لاله ته بچیا دې کې د جړا څخه خبره ده خپل پلار ته وای دا پلار نواب د علاقې وو ما ورته چې ابای پلار ته ولې وایم خپل الله ته ولې نه وایم زما غ مور پټ تلې وا زما پلار ته ویلو چې هغه مولوی صاحب ځان په جړا مړ کا بیت الله پسې خپه ده هغه مال په هغه وخت کې چې سو باندې حج داخله کېدل او د چند پیسې راکړي مخلوق نه به تم نه ساتي اگر کدي دادا دی مخلوق نه به تم نه ساتي اگر کدي ابیدا ته الله د هر چا نه مستغنی پته امام بخاری لاړو یو ورځ تیر شو هوګی دی زمون خو کا سلګ مشکلات راته پیښ شو دا زه خنه دی مړه جو بس قسمه قسم ګلی شروع شي بس الله دې زمونږ استادو کې الله دې الله دې استقامت د صبر او د استقلال ماده دې الله په مونږ کې پیدا کړي سسخ کړي زمونږ مشرانو یو ورځ تیر شو سم الاو نشو بل ورځ تیر شو سم الاو نشو د بواخه خړل پټ بتو وخت واخه به خړل درې ورځ تیر شو څه شی ملاو نشو وای چې کله درې مو ورځ شون وای ماته یو تیلې راکړه هغه چا راکړه چې ما نه پیژندو چاره د درهم نه ډکوا الله په خپل بنده باندې امتحان کوي خو همیشه نه ګوره زما غټه کمبل زما غټه بلستان به قران او دعای او زما د تن جاکټ به قران او دعای فرفض الدنيا على منهج المسيح نو دنیا یې پرې خدا پشان د عیسی علی السلام الله دې زمونږ هم داسې وګرځي قران ته به کمبلې ځکه حضرت عائشه ته نبی عليه السلام کوم وصیت کړو یاد دې درته یا عائشه تو لیکن شعارک العلم والقران اے عائشه زما محبوبي بي بي زبستان لاړ شمه تبا یوازي په ځوان ځواني کې وزستان لاړ شمه اتل سو کال په عمر کې نبی ته جدا شو اولاد به نه بل څه شی بنې ته به د دنیا جون په سته رې نو عجیب وصیت ورته کوي یا عائشتو لیکن شعار کل علم والقرآن عائشہ ستا شعار دے علم و قرآن شی شعار ویل شي د تن نږدې کپڑے ته دسار هغه ته ویل شي چې پاسه صادر او کمبل او چې کوم دې بلستنی عائشه قران به ته د خپل ته تن جاکټ کې عائشه ته به قران د خپل د تن قمیص کې عائشه قران او حدیث بستا د تن لباسي دا ته د خپل د تن زیور کا دې کې به مشغولېږي او د واقعي حضرت عائشہ یو وفادار بیبي وا او د محمد عربي یو وفادار شاګردو لبیک په خبره باندې وای او خپل ټول ژوندۍ په دې کې وقف کړه قران دی الله زموږ د سار وګرځي قران دی الله زموږ شعار وګرځي زموږ د تن نږدې کپڑا زموږ بلستنه دی الله قران وګرځي فلا تجعلوا لله اندادا هر کله چې دلایل ذکر شو نو اوس نتیجه ده دلایلو قران موږ نه څه مطالبه کوي دانه دا چې ستش قدر ته علم نه سمون غواړي فلا تجعلوا لله اندادا دلائل تیر شول چې الله او زړې مازیګرې دې دړې وړې کا سبا په الله او ستا په اقبال باندې بکیږي کدا الله فخشي او ستا فخشي الله او رسول دې دړې وړې کا الله ته وګوره او دا د پیر بابا جولای مې راوړې دا ټوله خبرې د شرک دي ښا او د جاهلیت سره ده خو په شوه ده چې د الله نه سوا څوک نشته ده د الله د وجود مبارک ته پوس چا د امام شافعي نه وکړو چې امام شافعي قران په ځای پرې دا حدیث په ځای پرې دا ته د عقل نه څنګه الله معلومه امام شافعي د علم دریاب ورته شروع شو تلطف فی الدعوت چې تاسو خپويږئ سړی ته ته ماما ته خپويږي مولوی صاحب ته خپويږي خو مسله دا سه دا مولوی صاحب لک سوچ پکې وکا ته خپويږي په انساني دې ته داسې خبره کې چې دا دې ساوک یعنی حق خبره ته غاړه کېدا شاه عبد القادر جیلانی رحم الله ماشاءالله تلطف فی الدعوت چې ته داسې الفاظ استعمال کې چې ستا مخاطب غصه په سړه شي او دعوت دغه پړه کې اثر وکي دا سه واقعات زموږ د اسلاف ډیر زیات دي خمش نمونه خروار یو دوه واقع مې شاه عبد القادر رحمه الله یو شیعه راغې نو د سم د سپاسه هغه شیعه ویل حضرت تاسو ونه پیژندم زه خو شیعه یم ته ما ته ورې پاسې دی شاه صاحب ورته ویل ته مې خپې جندلې چې شیعه خو ته سیدی زما د آقا د محمد رسول الله په اولاد کې ما د نبی علیہ السلام د اولاد په حیثیت ستا عزت وکړو بس دا خبره وا شان ربانی ته ګوره دا غسړی په زړه داسې اثر وو ویل کلمه راته وایا رښتینه مسلمانې ګما دته تلطف فی دعوت ویلې شي مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارلوم دیوان ویزل خپل مرګری ته وایغه مرګری پیسې ښکته وی دی ګټونه نو دا سره خبرې اترې وکړې وکړې بیا ورته اے مرګریا یو خبره تا کوم هغه وسه حضرت ویا ساته کله کله مان هر کېږي زما دا پیسې دګي تو کې ټوله کته کېږي نو چې کله کته کې دې نو تبه راته یادې بس ما ته بداره یادې چې زما پیسې د ګټونه کته لاړې نشي هغه پوه شو چې دا مرز په ما کې دی بس دا قورز نه عزم وکړو چې زما پیسې به د ګټونه کته بیا نشي دې ته ویل شي تلطف فی الدعوت وانتم تعلمون تاسو خپويږي په خلک ولې د الله سره شریک ګرځوي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْ د شروع کوي یو لس منټه وا تفریح وکړي خ ډیر نه ښه صرف لس منټه وا تفریح وکړي بیا بل شي لک سبق به وایي یو ټیک وخا